الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد او په اصطلاح کې تحویل معنا اوریدل کنه اصطلاح کې څه ته ویل کیږي جعل حرف مکان اخر یو حرف په زید بل باندې ګرځول بعضی دا ویلي چې اخلاف څه توي قلب النون الساکنه او التنوین میمن د نون ساکن او د تنوین نه د میم جوړ کو عند الباء د با سرا مع مراعات الغنه سره د لحاظ ساتلو د غنه نه په اخفا دا غمیم کې چې هغه د بانا بدل راغلی میم ولا فی اظهار الغنه فی ذلک او نه په اظهار د غنی کې په کې څه اختلاف شته بخلاف المیم الساکن په خلاف د میم ساکن چې پای کې اختلاف ته بیا مرعشی صاحب ذکر کړی وای معنا د اخفاء د میم دا ده چې کمزورواله ده هغه ذات پټ شي دا معنا نه ده چې بالکل ذات بالکلیه مدغم شي ځکه اعتماد په خپل مخرج وی خلق قلیل وی په شفتانو اقلاب د با سره راځي میم باندې به بدل شي دا نون ساکن او تنوین سره د اخفاء نه اخفاء به پکې کې طریقه د اقلاب بسی علامه مرعشی صاحب ذکر کړی په جهد المقل کې فتلفظ بالمیم فی نحو انبورک بغنه ظاهره ام بورک کې به سرګند غنه وي او میم بم پکې وي ام بورک نون بنوي وبتقليل انطباق الشفتين جدا او شونډې په پکې ډېری زور سره نه باندې لغون ته انطباق بکې ثم تلفظ بالباء بیا ببا وي هه ام بوري کچوي میم به نرمۍ سره وې شونډې به دې پوره زور سره نه لګېدلې نو څنګه بشي ام ام او د شوندو دا اوچه ایسا ځکه میم ده کنه دې طرف ته به میلان دا څه بم نه چې ام خدا څه بم نه چې ام لوندې سینا ها څنګه بشي ام ام نرمۍ سره ام او بیا سختۍ سره ام ګروز دن نشوي شونډې اول شونډې داسې لګي او بیا باچې وي نو داسې به شونډې اول لګي نرمۍ سره او بیا به داسې کې نو سختۍ سره وشي ام بورک ام بورک نو دا شون دی را بندول په میم کې زیات دی په نسبت د په نسبت د با کمیم کې غنه دا غنه کې څه شي امتداد وي معنا وخت پکې زیات لګي و ام وخت زیات او ام بو دا باقي وخت دومره نه لګي دا اقلاب لیکيږي علت د اقلاب څه د اقلاب کیږي علت دا ده چې اظهار نه صحیح کیږي ځکه اظهار کې ګرانواله ده او مقصد د تجوید د قواعد د اسانتیا ځکه چې کله د نون خپل مخرج دا نون چې د خپل مخرج نه کله ادا شي او باور پته بیا ادا کې نو په باقي غنه نشته نو ادا کولو کې ګرانواله چې تاسو انبو انبورکا او ادغام ځکه نه کیږي چې تقارب او تجانس تماثل نشته بلکې تباعد په مخرج ده او بل دا چې بنون کې غنه دا او په با کې نشتا نو اول منون ساکن او تنوین په میم بدل کو او بیا مو میم داغي ادغام مو کو په با کې دا نون ولې په میم بدل شو ځکه دا نون د میم سره مرګره ده په جهر او غنه کې اوس دا خبره چې دا میم مولې راوړو بل حرف مولې نه راوړو نو دا سره د غنې نه دا د میم بارکه غزي کوي کړی دا د نون ساکن چې کوم درې احکامات دي د نون ساکن چې کوم درې احکامات څلور احکامات د میم ساکن درې دي او د نون څلور احکامات دي چې صفحه د دې معلومه کړم ګرځه ورپسې بیا ها خو بهرحال دا عبارت ټیک نه دی اوس دې ځای کې پخوا به اسحاق کاري ترمیم سره خوا کې ناستو نو زه زه به لګیا وم هغه به مې صفحه راوباسه نو اسانه بشو کنه بهرحال په دې اعرا په دې کې څه پاتې شوی دي دا بیا اوس تو غوړې دي کې کاتب سره ملتا څه پاتې شوی خو خبره دا ده که اظهار مو کوله نو بیا عسر الاتيان ډیر ګران او د غنه پنونو په تنوین کې د اظهار سره نو ځکه اظهار ونشو او ادغام له ونشو لاختلاف نوع المخرج ها جی تحقق الاقلاب دا اقلاب به په څه باندې وجود ته راځي چې کم کم کارونه وشي نو موږ به وایو چې او دا اقلاب ده نو اقلاب کې څو کارونه بکې یو څه چې نون ساکن په میم خالص باندې بدله لفظا لا خطا په لفظ کې وسی میم وی خط کې خو به نون لیکل شوی دویم اخفاء د میم به په با سره کې با سره به اخفاء د میم وکي او دریم اظهار د غنې ما د اخفاء به وکي معنا دا میم به د با سره پټ شي او بیا به پکې غنه وشي دا غنه به صفت د میم مقلوب وي او درې مرتبه د غنه ده په مراتب د غنه کې څوک په دې باندې پوه شو اوس قاعده کې وایي لا ينبذن وګوره دا جوړو بسنګ جوړ کې بسنګ وایو همزه فتح میم سکون ام صحیح شو داسې وشي بعضی قرانونو کې کتا سو قتل نو فتحه په حمزه لګولې او ها سکون په میم لګولې سرګن صحیح ده نو هني ام شو کنه ځکه هغه نون په میم بدل شي نو چې ته فتحتين نا فتحتين نو دلته کې څه شی دی انون په میم بدل شوی دی نو داسې طریقې سره به دې اجرا کیږي همزه فتحه میم سکون ام نو څه بشي هاني ام با کسرابي او نور شان بوای عليم بذات الصدور اخفاء حقيقي تعریف د اخفاء په لغت کې پټوالی ته ویل کیږي اخفاء معنا د پټواله چې د شد نقالی دی على صفت بين الادغام وال والاظهار یا بين الاظهار والادغام فداسي صفت چې هغه په من د اظهار او د ادغام کې مع بقاء الغنه في الحرف الاول سره د دینه چې په اول حرف کې به غنه باقی وي حروف د اخفاء پنځل لستی او د ابو جعفر ته پنځ سودی ولس هغه په غین او په خا کې مخفا کوي خو زموږ روایت غیرت خو نه ده کنه نو زموږ کې سودی پنځل لستی د هرې کلمې اول حرف د حروف اخفاونه ده د هرې جملې نه د هرې کلمې صحیح شو وجه د اخفاء سره د اخفاء لیکيږي دا ځکه کېږي اخفاء معنا پټواله دا نونو لپټ شو تنوینو لپټ شو نو د نون ساکن او د تنوین د پاره ګوره دوه مخرجونه شول یو خپل مخرج دی او یو د غنې مخرج دی نو مخرج واسع شو او وسیع شو کلاو شو نو چې مخرج وسیع شو نو حرف پټ شي موږ مخکې ویلو حروف مدو کې خفاول کیږي پټواله ځکه چې مخرج وسیع دی دا خبره په الکشف عن وجوه القراءات کې مکی صاحب ذکر کړي او هدایت القاری عالم ذکر کړي نګور دی وجه د اخفاء کې دا ځکه پټ شو سبب الاخفاء سبب د اخفاء څه شه دی نو دلته سره لیکي تاسو دې کې سبب غالبا لیکل دي خنو مې نه ور کړی نو سبب د اخفاء دا ده دا نون ساکن د حرف اخفاء نه دومره لري نو لکه څومره چې حروف حلقي لري وو نو حروف حلقي چې لري وو اظهار پکې وشو او دا دومره لري نو نو دې کې اظهار ونه شو او نه دومره نږدې لکه حروف الادغام حروف الادغام نږدې وکنه نغې کې ادغام وشو نو نه نږدې دي چې ادغام پکې وشي او نه لري دي چې اظهار پکې وشي نو حالت بین الحالتین پکې وشو نه اخفاء پک دیو شو ځکه د اخفاء سبب د بین بین نهایت القول المفید علی ذکر کړي په ادغام کې د حرف ذات او صفت دواړه ختميږي او په اظهار کې ذات او صفت دواړه پاتې کیږي او په اخفاء کې ذات ختميږي او صفت باقی پاتې کیږي صحیح شو کنه ذات ختم شو چې د نون د خپل مخرج نه ادا کېدل او صفت باقی شو چې غنه ده پوهیږئ که نه پوهیږئ مراتب الاخفاء د اخفاء د لپاره بیا مرتبه دي او تاسو دي قاعده کې لیکلي کتالي صفه اخر کې اعلى او ستدنا الى مقام خلق مراتبها مراتب د اخفاء په نهایت القول المفید کتاب کې ذکر کړي اعلم ان الاخفاء تارتا في الاظهار اقرب وتارتا خطارتا الى الاظهار اقرب وتارتا الى الاخفاء اقرب کله بدا اظهار ته نږدې وي نو کله بدا اخفاء ادغام ته نږدې وي مراتب څه کنه ابن الجزري موي دا اخفاء درې مرتبه لري په ټولو کې نږدې مرتبه تا دال طا کې دا دا دغه کې او تا دال او طا چې څومره حروف د نون سره نږدې کېږي نو اخفاء اعلی کېږي د نون ساکن او د تنوین سره چې څومره حروف نږدې کېږي نو اخفاء به اعلای او چې بیخي دې بیا خو ادغام شي او چې لګ تلری شي نو اخفاء به اوسط شي چې دا غینه لګ لري شي نو ادنا بشي او چې دا غینه لګ لري شي نو څه بشي اظهار بشي نو په پوه نه شوي نو نږدې حروف د نون ساکن او د تنوین تر څه شي دي تا دال طا نو بده کې څه شي شو اخفاء اعلا شوا او درمیانه لری ته څه شي دي قاف او کاف نو باقي کې ادنا شو نو باقي پاتې څو شو لس نو په دې کې څه شو او سات بل خبره دا زده کوي که اخفاء ادنای که اعلای که اوسطی خو غنه به پکې دی ولف په مقدار یې کې فرق ناراضي ان الغنه لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين په غنه کې څه نقصان ناراضي کیفیت الاخفاء بعض خلق خو بس اخفاء څنګه کوي ټولو کې باریک اخفاء کوي پنځلس حروفو کې یو شان خلا مراتب مراتب ای په کې نه کوي باقی خبره مونږ د تاسو سوچو نو په غونډه کې کړو چې اخفا کې په غونډه کې نو د غټه به کنه به غټه ویلې مو کوم نو ویلې هغه ټول تفصیل دلته هم شته دا د کتاب کې نو دوباره د اعاده کوم د اخفاء فائدہ څه ده سهوله النطق نو دا خبره د کوي چې اخفاء دا څه شی دی دا په خپل ادا کې د ما بعد تابع ده ها نو ګوره که وستو ته غټ حرف د پنځه غټ حروف دي په حروف اخفا کې نه اخفا بډکه کو که باریکا ډکه بکاو اګه باریک حرف ته نسب کو اخفا بیا باریک ای اصل کې دا اخفا راغلي د فائدې د اخفا تاسو ووري ده سهولت النطق صحیح شو او سهولت به ال راضي چې راتلون کې حرف ته پکې خله جوړه کې چې ته یو حرف اول نه ورته خله جوړه کړې دا آسان دی او کنه ته تیارې نه نه کړې وخت تر در باندې رالو یا امتحان در باندې رالو چې په مشاهده سره مو پوي کوم ها تیارې د نه کړ امتحان در باندې رالو دا ګران دې کې تیارې دې کړې یو راشي خو بیا آسان دی نو عرب وای د اخفاء علت څه د سهوله النطق نو دا څنګه سهوله النطق شو چې راتلون کې حرف لري خپل جوړ نه کاغې نه پسې جوړه دا خو صعوبه النطق شو یو حرف باندې د اواز ختم کو بل سم د څه شو روکې ځان منتقل کې بل تا بغیر د تیاری نه سهولت هم نشته پاکستان او ترکیه هندوستان دې تفهیم نه کوي ها دا ټول جام دي او قران څه شه دي عربي مبین نه ها زمون په جبه کې نه دي اصل کې غلطي ذکر راځي چې عجمي د عجمي نه قران وایي او تاسو په لحن کې ویلي البعد عن مشایخ العرب اخفاء کې به څلور خبرې کو څو خبرې لکه چې تاسو یې دلته اخفاء ده ګورې ورته تاسو قاعده کې شته اول خو د اخفاء مراتب لیکلي اعلی او ستتنا بیا چې کوم دی اخفاء په دوه قسمه ده مفخم او مرقق ها اخفاء حقيقي اعلى په څو قسمه ده په دوا او اوسطم په څو قسمه شو په دوا او ادنام په څو قسمه شو په دوا او مو پیجندل کنه اعلى تا دالطا ادنا قاف کاف او غلسو کې اوسط او مفخم په غټو حروفو کې کیږي چې رستو تراشي او مرقق باري هغه سره کې ګوا بیا ګوره دا خبرم ده چې اخفان پس غټ حرف راشي او هغه کې کسره ده په مثلا ما پنځمه مرتبه کې چې اخفا په پنځمه مرتبه کې غټيږي چې د دې خبرو خیال به په اخفا کې ساتي او فرق په من د اخفاء او د ادغام کې درته ذکر شوی چې د اخفاء او د ادغام په مرز کې فرق څه دی نو څلور خبرې وکړي په فهم طلقه کې اخفاء حقيقي اعلى مفخم څلور څه کنه اخفاء حقيقي اعلى مفخم وای څوک چې دوی زیخ اخبار صحیح واو دا د شیخ حذیفی صاحب چې کوم د مدینه امام دی هغه تلاوت ته واوري ا بالکل اخفاص کوي هتدون کې حرف له داسې مزیدار جوړی کړي تاسو له ځکه موږ یو من شر کې بسنګ وي و من شر نه نه چې و من شر پوه شو کنه نو ګوره دې کې اوس څوک به وي انتم کې کومه اخفاء ده اخفاء حقيقي یو فعل بخله جوړه خو جنگې به نشون دغه خونو سره ينفقون د دیو جنا منهاج التلاوه ول ذکر کړی چې په اخفاء کې به کوم کوم خبرو خیال ساتي ناغه ذکر کړي تنبيهات هامه اخفاء بارکه تاسو دې هغه کې وایي یو تنبیه خدا ده نون ساکن په حالت د اخفاء کې دې کې بسکه نب پکې دا نون ساکن چې په حالت د اخفاء کې راځي یا به مخ کې ضمه یا به مخ کې کسره یا به مخ کې فتحه نو دا باندې کې چې ضمه تسو کې اشباع پکې او کې په کسره کې یا په ناس بعض خلک څنګه وایي نو اشباع بنکه ها یو دا غلطی کیږي بګه دویم جبب بر تعالو سره نه لګي یاد ثنای علیا او سره جبب نه لګي لکه اوس ته انتم ثنای علیا او جری سره دی لګول انتم دا غلط ته جبب جدا ساتي دریم فرق په من د ادغام او د اخفاء کې تا مخکې پیژندل ادغام سره تشدید او اخفاء سره تشدید نه او اخفاء عند الحرف او ادغام في الحرف بل خبر دا ده چې دا به یاد ساتي چې اخفاء په 15 حروف کې یو مرتبه نه ده بلکې درې مرتبه دي اقوا یعنی اعلى او اوسط او ادنى په خبره باندې پوه شوي کنه نو دې خبرو خیال به ساتي په اخفا کې اوس راشي الاخفاء الحقيقيه لو ست دام په دوه قسمه ده مفخم او مرقق مفخم څنګه ده ينصرون به څنګه ادا کوي اوس داسې یو نه څنګه ينصرون تو چشمه والا ماشاء الله منه به زده کوي ها نه غشون دی په یا کې نه ګول کوي دی وای دا بعد طالب چې وې دی حرف کې شونډې مګول کړ بتره کې شونډې پاله جواله دا د څنګه کوي چې ولوي شونډې مګول کو یا صارت دا یو یو سند نه ګور کول په دې ټول ټول کې څوک خلی کار برې خو نه داسې بني لیونی وای مونږ کولو کنه نو ډایرک رکو نه تسجیل لاړو کنه او په تیرا کې نو دا موږ استاد او ډایرکټ سجده لګاوې مولا چې لکه تا خو رکو نه کوي چې مولانا صاحب خفګي هم ولا چې بریک می کار پرې خو بریک کارونه کو ډایرکټ پکاته لاړو ها نو بیا خلا کار پرې دی بده کې څنګه وای یا سارون اکثر خلک کوي یا چې د چاته وي چې په دې حرف کې څوکا حرف غټ کا بچ دا اول اخره په دې ټول حروف غټي اثر پکې زر راشي لکه مثلا لا تأمننا ده کنه تو ورته وې د نون بلک جلدی سره یو درېما حساب ظاهر الغواړي لا تأمننا نو دې څنګه وي لا تأمننا تام زور ویل شو حمزه میم نون ارث صرف د څه د بارا د نو د بارا دا صحیح خبره نه ده ها نو څنګه به وي ضعفا وګورئ دا په کوم صورت کې راغلی ها روم دې کړ سورۃ الروم پاره کې درې کارا تراغله په یو آیت کې اول ضعفین د دعا بیا ضعفن نو دا به څنګه وایو أو بيا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة هو شيء جناب أبو طريق المصباح كيف بديك صرف فتحة لا بس بلا بقي نشتا منهاج التلاوه له تعریف کوي قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس بنيه العوده الى القراءه في الحال تبقى مقدارم ذکر کړی ها چې زمانہ به د وقف د زمانې نه کمای په درې دوه کې درې سيزونه دي د تاسو ته مخکې تیرو په ابتدا کې یو قطعه ده یو سکته ده بل وقف ته تیرو کنو تیر اوار او اسان تعریف د وقف څه دی قطع الصوت مع قطع النفس اواز دیم کټ کو سادم کټ شو نوې ساده واغسته او قطع په لغت کې څه ته وایي ازاله ته وایي اصطلاح کې څه ته وایي عبارت عن قطع القراءه راسا قرات دې بالکل ختم کو چټي دې کا نه توره هذا ما وعد الرحمن او قطع دي توي چې توسوي غير المغضوب عليهم ولا الضالين او بیا قران بند کوي چټي شو نو دا څه شي دي دي ته ویل کیږي قطع سکته چې کم ده د دې دوه اقسام دی یو واجبه ده بل جایزه ده تاسو دی تنوین باندې وي ښا موږ بنگلاديش یو طالب ناغه موز کې دا جده کې موز لمخ کې سودا داسې وي عوجان قيما لينذر امامو ما سره به سبق کوم نو ما ورته مې دا نن دې پکې کم پاټو کو دا وبګی نشته نه نه وي زمون قاریان ټول لاس کوي کتاب لیکل شوی د کلی یو لوی قاریو وفات شو به ایمان نه ټکه جنازه راويسته ډیر مخلوق وکنه مدرسې ولوي وې د کتاب دا نوم کتاب نوم را نه هیر شو خلګه نت کې راويستو نو بیا یې پکې دغه ځای راويستو سکته هغه شان لیکلی وې دي سره به تنوین وې مالې دا غلطي ده هغه بیا وې زه به له وام خو ته دې کې نورې غلطیانې مباسه بارا نورې غلطیانې خو نمره وخت نو چې ټول کتاب مو کتلې خو دا غره بعض کتابونو کې لیکلي نو دا ته بنو چې عواجن قیمه صحیح ده عواجا قیمه په دې ترتیب باندې نو که څوک وقف کوي دی کني نو دلته بس کوي دا علت د سکتی دلته څه ده کته چې سکتاونه کې نو معنا بس شي معنا کې به داسې تضاد غونته واقع شي حمدونه دی غزاد لرا چې را لېګلې د خپل بنده باندې کتاب الله دی ویخ کنو نشه ګولې غوې نه کولې ته ملکه ها او دا به تاسو له پس کې راځي دا تاسو له په علم البلاغت کې مرাজি کله چې فصل او وصل کې کله یو کلام د بل نه مفصول کې یو معنی د بل سره متصل کې بل معنی لکه یو طالب دی او ته ورته په خپل پښتو کې وي تا سره لګیا دی سبق وای او سروانه هم کوي لګیا دی نو تا چې بسکټ وروړي هغه نه یو واغستو نو ته ورته څه ما وایا ما معنا څه ده د بسکټو سره ګوتې مو او وایا معنا څه ده سبق وایا دی سکتې نه پته ولګي د چې تا د تسوي سبق وایا ما وایا اته استاو چې مو وایا نو مو وایا څه معنی ده سبق مو وایا خوره بیسکټ نو دا وای تبای به دی وشيغه ته د علم دی نه کړي په خبره پوه شوي کنه نو دغه شان کله په فصل او وصل سره یو معنا څه شي بدل شي الته په چرتا مصیبت دا چې کنه چې خزه در باندې اعتراض وکي څوک یو ځلی وی واده کړو او خزه عالم او د جاهلو د لکه عالم خو لکه خواري نه وکړ نو چې خواري نه کړ نه به څنګه عالمي کنه نو د ترم د غټي دورې څنګه دوه د هغه سره مو نو پلار نه ست روټي لټول نه ست نو پلار یو مسلې ته پوسو کو نه دوله جواب ورکو کنه نو یو خزه ورلې نه ودی وشته ودی وشته دا پلانې پتاوه کې دا تیری کلی او پلانې صفحه وګوره بیا هغه قواري دی راکړې و وې د بستر کې راوېسته کنه یارول چې بس گزاره کوله ګټه مشران ناشتي کنه او یا پلار به لرګې راوستو سترګې مړه باسه خو خواري دې نه کړې نو دغه دی الله چې اوس خزه در لسه کوي اذر له سبق ټیک کوي دلته تعریف ما در تجوید کولو هغه زنانه هم دلته تجوید کوي کنه هغه اختر نه پس مې واده ده نو بیا بلانجه یې پوښي ته قاری موي صرف زه قاری مو چې تم قاری یو بل طرف لم قاری دی بیا بیا چرته کار کیږي چې در باندې اعتراضونه کوي نو هلته په اعتراض وشو کنه دا زنانو د مدرسې د طرف نه چې لکه ته وقف ته څنګه کې دلته لیکلي علما او د وقف چې وقف قبیح دی معنا نه پوره کی وقیل من او بویل شي سوق سوق سوق چې معنا پوره وي وقف قبيح وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله علامه جزري ته وایي چې معنا پوره نه ده نو وقف څه شي دی قبیح دی اضطراری به په ودرې کې خو اختیاري په بیا ودرې دیم نشي دا وقف خبرې دي دایم نه منله مې دا د کم ځای نه راوېستو چې د کې وقف کیږي نو بیا کتابونو لیکل چې دا نیم وقف ته تکتنو چې نیم وقف شنو څه شي شو اوس درې کټ وقف درې دوله وي دا چې نه مانی یو سره دا خو نه مانی دا مې په دې باندې لیکل وکړ تاسو لمه مخکې ویلي الجانب الايمن في الوقف على قيل من دا څه دومره معرکه الارا موضوع نه وخت خوند بار مولي کله بهرحال د وقف نشته اګه څوک وایي چې نه اضطراری نو اضطراری وقف دې ځکه تخصیص دي تغار ځکه کول شي صادقات مشو تو خیر درلو هر ځکه کول شي بیا به عادت ما قبل نو کې معنا نه پورا نو معنا به بیا څه شي نه من ځان له د اوراق ځان له چې معنا ګډه وډ نشي دارنګ بلرانه کې برانه دا نو شي دا د یو کلمه صيغه د مبالغه ده نو د دې وجنه سکته کی وقيل من اګوره دې سکتو لستاسو په قرانونو کې ورکه سین لیکلې دا علامت د سکتې ده ها ان الله بكل شيء عليم براءه من الله دلته ګوره درې وجې دي اجمالی تاسو ویل کنه فصل وصل سکتا ان الله بكل شيء عليم وقف بوکه او ما اغنا عني مالیه کې د لوس تیر شو لږ مخکې په ادغام کې څه وجې دي پکې ځکه خو پکې ادغام جایز دی چې پکې سمو دا پکې سکته ده بل پکې ادغام دی هم وي کوم نه یوسه مالیه هلك عني حاجی او پای کې تاسو څوکل ومو چې شاطبی بني سکتا او ادغام ده او د جزري بني زم دغه ده بیا ګوره دا درې وجې دي ان الله بكل شيء عليم فصل وصل سکتا او ګوره وو وجې په وقف کې دي ان الله بكل شيء عليم طول توسط قصر مال اسکان طول توسط قصر مع الاشمام قصر مع الروم فعليمون کې یاد معلم چې وقف کې وشوي کنه شوي ووجه هغه شوي او درې په دې کې دي او یو وجه څه شي دا الوصل مع الاقلاب اخو تاسو علیم براءه وای په دې کې چې ټولي وجه د ټولو قاریانو شمار نو 145 وجه دي بین الانفال والبراءه وشو ټولو قاریانو د بار په سکتا وجوبي او جوازي باندې څوک پوي شو پوي شوی به غنا او سکته چې بیا کې نو دا وقف نه لګه کما کو دا امام شاطبی ذکر کړی امام شاطبی وسکتة حفص دون قطع لطيفة يا وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوج بلا وفي نون مراق ومرقدنا ولا مبلرانا والباقون لا سقط موصلا او من طريق الطيبه بیا په سکتو کې پنځه مذاهب دي ښا یو دا د ټولو کې سختي نشته دویم دا د ټولو کې سختي شته دریم دا ده عواجا او مرقدنا کې صرف سکته ده او څلورم دا ده سکته ده په بلران او منراق کې او پنځم دا ده صرف سکته په مرقدنا کې نشته نورو کې شته هغه بیا د نورو روایتونو خبرې دي او دا ما اغنا عني مالیه کې چې کومه سکته ده نو په دې کې قرای عشرم شریک دی علاوه د حمزه او د یعقوب نه دای په حالت د وصل کې دا څه کوي حذف کوي دا یا په حالت د وصل کې دا دا ها حذف کوي